ډیر چا پکې احل اکرمو اکثر او چاوي ارزان راتل دیو کې په خوراک باندې غینا نو دا پکې رابل شو چې دی وکیل کړو او نائب شو ثابت شو چې سره وکیل دي سین هم دا کی مول مشوا چې ګان خلک را پوند شي په سیله روپې ستان سما شل ستاشل زما او په شرک شهر دي او مغه څه شي او لا باتی اکوله شاله کړي خوراک کین هغه دې پیسې سی ورته وليتلطف ولا شرن لكم احد انهم بشک دي یظهروا کواقش بتا سما دي تاسو نه نو ير جمعكم سنگسار بم کوي او يعيدكم في ملتهم يا بتا سو واپس خپل دین باندې څوک سنساري اخلي څوک کنزل اخلي یا خپل دین ته واړی ولن تفلحوا اذا ابدا کامیاب بنشي په دې وکي چې بیا نه پرې فزور کوي وکذالک اثرناهم دقه منغا خلق بيدار کو عليهم پرې باندې کتن چې وکړو وبعثناهم فاثرنا واقف من خلق پرې باندې ليعلموا شمالو خلق کوم خلق واقف شو دل ترازی دا یاد شوی دی پستانی چې الله دې وګول باندې پرده واله پر روانته سو یو تند دی نو پتنګ او بادشاہ لري مسلمان شوی دی دا اوس بل بادشاہ دی مختلف اهل مملکت په امر د باغ چې قیامت شي کوم شي بادشاہ ته ګران شو غوال شو کله چې جامع وغوستي په یو کې نشو دا الله نه سوال کوي چې ایربا دخل اختلافات ته ولې دی ونخه چې توضاحات وشي الله مقید کو راځي غنم هغه راوستي چې له دې ساتي باران کښې نو روان دي دغه غار چې کوم دي بند شوی دی هغه دې قانون بند کړو هغه کولا وای هغه په دیوال ولا وکړ دې ته کو دنه کې ګر چیرې سبا شو اوی پورته شي دوه خوب نه یو سره ولې د توام وری دن نشو بازار ته دا خلک ته ټول ناشنا ناشنا ښکاری کوسی او تم لایق کوي او ایمان په هر ایمان پر خلق کې ظاهر دي روان دي پر جهاد ته اجرار او سویتا ځان ته ورته چې روپې ته کتل هغه د روپې کم دا خو د اسلامي زمانه زر دي دا یو ځمانه کوي په دې پوښوي او د خپل د حیوانات د خپل مرغټي غټي وي وي تاسو ته خزانه مجري ده او نه ما ته به هل یې کړ بادشاہ دې دا خو پلان کې بادشاہ دی فقال لي لا بل ملکنا فلان دا پلان کې بادشاہ هغه دم بادشاہ یو دوسی شي خلک راغول شو بادشاہ به وته دی یری ته موږ د شان نه دوه بیان کو او دې بادشاہ ورغلی چې جماعت کړي دي د خپل زمانه کې راوي بل مشله نه کړی او سره په دې کې دا یو کومه یاد مستګونه تاسو ته وکړو ځان ته موږ ټول موږ نه حق شان کې بادشاہ خلکو دا یو آیت چې الله را پیدا کړو چې الله په دې ثم خرج هو من المدينة ومن الفتاة فلما رأى الملك الفتاة بادشاہ جون نه خلق او ایت لكم غاری وتی خوشال شو کینا تو دریو سات پدې پوښي نو کنه پرقا وهلا جامع صفاوي خبر یو کړی او د دې کانو سبا یو کړی پدې وخت موجودو بادشاہ تی نستودک الله تعالی طلب د امان کړو چې تعالی الله ته امان کړو والسلام علیکم ورحمت الله الله صاحب ادکړي اصلاح حکومت او کنه یو په الله باندې ستاله فرح نشه د بنیادم ده دا واپس خو زیته الله ودکړو بادشاہ پورته شو جامع په لباس واچولې وینا وکړي د پاره د سرو زرو هغه موږ دښنه وکړو شپږه بادشاہ وګورلو چې کته زموږ سره دا کار کوي نو مکوا په دې باندې غاښ باندې خاونو پیدا شي خاص وځو د سات درګي صندوقونه وکړو او دروازه د خاغهار قار باندې جمعه جوړ فقال ابنو من جوله دکی خلقو ابنو اباد کی بنیانا ابادی علیهم پا دروازه بان پا دیوانی مجھے پا دروازه بان دکا دا اخیارو چی دا خزی بخلق خراب کی نو ابادی کوئی چی خلق وطنی رازی ربهم اعلمو بهم رب دی خلقو خواقف دے پا دی خلقو بان دا سوک مسئول دی پکار کی نو چاہوی ابادی کو او قال الذين غلبوا ربهم کم کسان چې زور مونږ دلې په امر خپل باندې خپل کار کې کوي نه هغه خپل زور کول شي حکومت تایي پلاس کوي غلبوا على امرهم غلبه مونږ په امر د اصحاب الكهف داوی په حالات باندې غلبه مونږ له معنی د ایرات کې اختیارات دي حکومت ته لنتخذن عليهم بس تم کلمه جماعت جوړو جماعت یو والذي يقتضي كلام كثير المفسرين د دوه جلو دا مطلب دی د دې خلکو عزت هغه چې وایي باندې وکړو هغه عزت کوي دا جماعت ته وایي هم عزت کوي اوس اخل خلق دا خلق کوي د چا خبر او د دې معنی لا اتخذا من لا تعلم دا زم کلا طاقت او زم ورته ولاد حاکم چا خپلوان دې خپلوان دي ملګرو په څه کې دا چې بادشاہ په دروازه غار ما چې ما جو کو او په هر کال کې به اختر جوړاو خلک بتلو چې ته عرس مونږ کوي کنه او ظاهر نه معلومي کې جمعه ته مراد په وخت جمعه ته شو مقابل له سود بیعي بیعي راکړي ایسان مترسو کنه او د دې نه حاتم چې با چارو په من بیا دوی د فقور طرف کې مونږ د مشرانو ابناء الدحاقي دیقان دم په وطن کې پرې پرې کې خوري او په دې فارسی کې یا په عربي کې دیقان د ډېر ځمکې مالک شي نه زمیندار شوی او شاید چې حق دار چې جمعه ته جوړ دی لکه چې مسلمان جمعهونه خو مسلمان نه جوړي سو په دې جمعه کې خلک ته اصحاب الکهف په یشي مونږ کوي بار تبدیل یا شا پلاس کی طاقت و اغیوی دلتم جمعه جوړو نو وصل بالآیت وصرا شا مسئله دو پانی لگو یا خدا کوم کسان چې دا کار کړی دا خو خبر چې بادشاہان او حاکمان دې خی کړی کبد دویم دا جماعت چې دا جماعت په جماعت معروف دی که غیر معروف دی دا اوس راځه وی حدیث دی احمد ابو داود ترمذی نسائی ماجه ابن عباس فرمایي رسم الله لها خد ملعون کی چې قبر الذی او جماعتونه دې جوړي او رناګان او ګویا کې د دې احادیث راته دي چې قبر نه جمعات نه جوړوي او هغه ملعون دي او اتخاذ قبر مسجد معنى الصلاة عليه او اليه دا خبر کې کړی شو ومن ثم قال اصحابنا حرام دی قبر د بیاوته او د یو تبرکن د فرد برکت او اکرام ذو شرط چې قبر د معظم یو قسمان دوه او د مانده په شان کې برکت په هغه الصلاه علی التبرع او قدر کول او دا ګناه کبیر دی او کیاشیری په قبر باندې هر څه ته قبر عزت وي د کرناګانې خول شو د پاره د عزت برکت حاصل شو تورېدل شو او تفسیر د مبارک حدیث کې چې هغه څه په قبر نه دي هغه ملعون دي مخکې کېدل د پاد رانولو او رانول د ګمبدو په غرو باندې لکه دا دې نقصان خیر مشته زرار نه دا بچی ما چې الله او رسول باندې او عناش الاسلام په دغه قبر باندې ورانول او واجب دي ازال د هر یو رنا او د هر یو په قبر باندې او دا وقف روان دي ونظر انتها فمن هاج کې تشد علامه علامه مسلم کې ان حجر مکروه دي چې لکه ول قبر اباد کول فقر په حریم کې په خارج کې لکه دارنګ مکروه دي کل دا په دا څه نشي ویلې چې په تلشي زمانه کې وکړ شي هغه زموږ لپاره خلیت دی کنه کنه ما قصه الله ورسول الله لکه او تاسو وایي یو حدیث ته من نام عن صلاه نسیها سوچ یو بشي یا هیڅ شي موږ بکای ځکه چې قران وایي چې صلاه دا خبره خلاصه ده حد موسی ده بل امام محمد وی یو تقسیم په وار کې دی شي لها شربون ولکم ولم دون الماء تشرب لهم دا خو د تاریخ څنګه وکړه ابو یوسف وی قوت د ناریو دخل کې دی شي وکتبنا علیه قران تشکي ترکیه د آزاد د مړی په منځ کې دی شي د آیات تشکي لأننا نقول زما وخدا مونا دا علی چې زمون په دې کې نقل شي او انکار ونشي او د دې خو په آیات کې انکار شي وای ابه اخر کې روان دي روان دي خلای ګمان کو دا جمعه دې په نور شي چې په کې با عزت خلق کوي وانت بتوب لله دي هغه مشکل ليه فلا ترجع اتخاذ المسجد الخمور المنهي عن الملوم فاعل وانما اتخاذ المسجد عندهم وقريبا من كهرهم او هذا ذلك خواكي د سودین حواله کې د وهب نه چې انت خواکې جمعه د کوم په لار سودی چې تاسو بعد تقدیر و دل جمله پکار ندی لمن لو ادنا رشدین ایسا بلا خلاف منتخب دا دی تلاشی دا حدیث الخلاف کے اوتر صحیحا معمول تو اسلام من گریات من ذکر دا انتہائی گمراہیہ او پدے پوشی او پناہ کی قلت بنہایت ولقد رأیتو من جویہو دا کانو سو پیوازنی او چینا کول کندیلا امون خیل قواب او مستقبل فوقاتو سوف دی آیات مانے دا به اشتیا باز جاهلان دا څنګه کوي چې بادشاہ له خپل کړو دی به خپل جوړي او دا ټول مخالفت الله رسول له رضا ندین جوړول بیا دا کوم ذکر کوم ځای نه دا بل وخت دا دو تقریبا دو پانی په ویل غولې سيكون ثلاثن ضربه خلق ویناو کی ثلاثن هم ثلاثن دغه صبر کا سودی درې هم ثلاثن دا ټول پکې سيقولون سيقولون سيقولون قل تو ربي عالم سما رب خواقب دې پښنه داري اقوا وقت في المي ما يعلم الا قل مري واقب دې مگر لک کسانو اگر ته روایت عبد الله بن عباس دا ورسته خبره پکې ټیک ده والله اعلم دا مې قول دې ما یې دلته دا خبره ولکلام فی هذه کلمات فی هذه سابقی دا ټول دغه کلام دی چې غلام دا مخې چې کوم درس لاس ما کوي چې کوي راغلي نو بحث مکه و پدې کې الا مرا ان مگر بحث ظاهرا پیدا کا نو دا څه مطلب چې قران سویلی الله به خبري خلق د سوي خلق د سوي خلق د سوي بس نقد قران نو تحقیقات مکو په دې ډول چې غیر تجهیری د ټول نسبت جهالت مکو کې دې شي کوټ کې په یو وخت د اوقات کې مګر په هغه وخت د الله یاد وشي دلته موږ وایو چې قریشان ته وصول ضرور له اصحاب الکهف قرن دا په عمر سبب جواب درکمه اسلام ورکه الا ولولي نو دا وحي بند شورا سو کوئی درې ورځې سو کوئی پنځل ورځې سو کوئی سالي ورځې نو دا غنه پس الله یو خبر کړه الا لا تقول ذلك في حال الا وقت مشيت الله الا حال ملاوتي مشيت الله یا فی وقت الا وقت مشهد الله نو چې وای دا الله دا وشد نو کدا خبره کوي دا وتروا ان شاء الله نو کدا دی نو خبره دی ورانی کیږي نه واذكر ربك یاد کا الله یاد کو مشهد تر بیا اذا نسیت کوم وخت نه هیڅ دلته نقل کوي ابن جرير الطبراني ابن نظر ابن عباس هغه استثناء د کار پورې کېږي چې ولایت بلستو او ربک ځانسی او د ابن جبیر نه یو قسم ورسیه استثناء دی علاقه د میاشت پورې استثناء کېږي اتا وی نه د غوا او د میخ د شل چې کې کنو دومره تاریخ نشته او تاوت چې په مدرسه کې ناشتي اکثر فقهاوی اتصال د اسنا بالغ کې دی شي على اختلاف اتصال اثنين کې علم نزي ولو صح چې خبره په روان کې او چې خبره ختم شي بیا دې څه شو دې بیا حمس کیږي اکثر علماوی متصل بڑا وایي کله چې هدايه وای اخره هدايه یا اخره شروطه د پای کې بس کې د استثناء بحث هم کې د اقرار بحث هم کې خپل دې نامه چې اقرار کوي استثناء به سره متصل کوي خو دې نکړه پما شل دی یا شل شنو دا ویره چې ما اوس ویلې نه تفسیر چې لس پکې نشي ما دا اعتبار نشته او دلته نقل کوي چې منصور بادشاہ ابو جعفر ابو حنیفه رحم الله باندې اعتراف کوي چې عبد الله ابن عباس مسلک خلاف دی خو کار پس کېږي چې په نه ابو حنیفه ته دا خبره خو تاسو وړاندې کیږي د خلکو له دې راځنه والو او هغه د نووي چې کال پس کو بار تکلا شي الکه موږ پکې نه یا پکې نور خبره ته هم شته بعد تقدیر او دا بحث ته عبد الله بن عباس خلقو قال تقدیر دا د ګناه د ورکول لپاره کنه خبره هم دغه ده چې متصل د خبرو په دوران کې ان شاء الله یې ښا او کنه بیا وقل وا اصال زیرا ايها ربي شما الله هدایت کوي لاقرب من هذا دیر زید دینا دا د اصحاب الکاف خبره په دام یو غته نه خبره قدرت ته قدرت هم زیاته رسول ته د بار د خودلو د هدایت سره ولبسو فی کهبهم تلک دی خلق بخبل کهب چه احیاء جندی مضروب الرازانی په حکم باندې پر دی وهل شوی درې سوا او نه ایجاد کړی دا نن پکې څنګه چې چاوي دا درې سوا پکې حساب شو شمسی او په دې سره پسې درې کاله سیوا کېدل دا شو امری دا پکې درې ته ونه ویلو وردا دي کې هودو څو په دغه پک یو شی او دا پک بل شي دای صاحب څه دا پک بل اقوال پک مختلف دي درې سوا او نه سوا کړی ورته الله په تعقیب دی په هغه کې کړی له غیب السماوات الله لرا پر خبر د اسمان د زموږ دي اخر به او اسنه سخ او دین کې او سخ دین کې د ابصر مبارکي وې دا حمزه د ګرځېدو ده سوار عذابت رتل او سوار رتل او ثاني سوار عذابت او سوار رتل او بیا وې دا صيغه د امر دی اصل نو واقعات کې ابصر به او اسمع به دې وې صيغه د امر ته جوړ شي او د دوارو دا به کې دا حالت نو د دې محل د جر لیکن په اصل کې دا فاعل دی افسر به سخت لیدون کې دی دا الله او تخرون کې دی نو ترجمه ته لاګر فاعل دی او په لفظ کې دا د مفعول دی علامه د جر نور خبره ته نشته سخت لیدون کې دی او سخت لیدون کې دی الله دا په کول خو بیا د امر سره په دې سره جمهور راځي نو په کوم څه دی زیات د چا چې خو ایمان ګرای خامخا او د چا چې لا خو څه خو خاصه دا امر د وجود نه دی دا د زوره ده کڅو ایمان راوړي نو راوړي او کڅو کافر کی دا زوره لپاره زګورو وکنه یو سره بل ته وي ته خو هر کوا ګورو وکنه مقصد زوره دلته زموږ چا چې اراده وي ایمان دراوي چا چې اراده وي کافر شي او رسو صوت کلام د اسلام کافر په د ظالمانو نه احاط جره کوي سرادقها پر دې له هغه به هم په دې خلکو باندې تاسو چرتا دی ودل چې خلاص شي نو غاڼه ګوري یو پکې تنبوي یو پکې چا پیر پر ځای دا خلک د حق په دې خلک کوي هغه ته څه سرادق احاطه کړی په دې خلکو باندې پردې پستاکوها شبه به ما یحبون من هوها لمبې شافر دي دا لمبې څه شي لکه وایي شافر کې پردې په دې ایمان کې خلک ناشې او د شافر پرده جوړ شي ولا په عربی کې دا وایي پرتی کې سرا پرده سطر دیوان سرا پرده د سترایو پرده سرا د دې چې اوسېږي او پرده په پرده ته وایي د سترایو پرده دا مقام فرد سره فردي او تم خپل جبه کوم سره فردي فردي باندې غلم بلا هغه د شی دا لکه د فردي پښه وي استغیثو که طرف د وګو کوي چې وګا کوي او ته شي یغاسو فریادتی کوي چې ما ان په وګو باندې کله مهله لکه د خیر پشانتي مول څه وایي کلا د شرشمو یا د بل شي تیر به څنګه تسول کل کل څه کوي په دې کې چې پاتې غته څه مو نو هغه بیا ډیر هم خاوي هم تیوبي ماء غلیظ کدوردی زیت لکه د تیل د خونانو هغه خیر چې نه لري ته ویل شي او بیا په حدیث نقل کې کعکر زیت پیدا کړو سقطت پرده مخ خوش دي ان الذين مخکې تخفیف شو د څه کسان چې ایمان اورل دي او عمل کړی دي نو موږ له دې آیتو ثواب دا ده چې خو کې دی ور عمل دې له خبدل ورکو دا ما قبلنا رابط پکې دنه کوا دا اسم ظاهر ان لا اجر من احسن عملا من لا ثواب دا ده دا پکې څه مراد شو نو که تاسو د دنیا له کوله چې دنیا له کوله ستاسو په پاکستان کې یو قسم حالت دی نو که هندستان ته حالت بدل شو کلاری یتم الته لاری حالت بدل دی دا د علاقو د زمانو په وجمن شی بدل حدیث ګرازی نبی سم فرمایي یو سړیتا سراقه د زمال کې جوړ شمتا کله ایران د بادشاہ تاج او د ایران د بادشاہ بنگلی پر تحفه کړه را وتا تا چو نه حضرت عمر وی راي ولای سراقه را ولای نه بنگلی او واچو د ایران د بادشاہ بنگلی دا خو زمانه بدلیږي په زمانه کې خلک نن سبا تاسو ګورئ غاړه کوي دا چولې دي ډېر څه چې پنجاب ته راځي کنه دا چې معتبر مو په دې غاړه کې نن ته کاله چولې صحیح نه خالد چې دا د علاقه ولا خبرې یو خدای ویل وته هغه د سیابن جامع خضر شنه ځکه شنه خستون رنگ دي سره په خوشالي امين سندس سندر خمونه سندس دلته کې بعض علماوي اصل هو سندي دا سندي دا یو جماعت د هندستان نه تللی دی چې هغه ته بوج وي بوج بوج مالی و خبرې کول په څنګه فقېت باندې اسکندر سانترا تحفه داری هم په جون خلق ته بچي سندي سندس دا نه سندي نه دی سو سندس دا معرف العرب یا سندس هو معرف قطعا من ذلك اللفظ دا سندي نه سندس وشو او استبرق هم رقم دي خو په رقم دي استبرق ویل شي دي بعد غلیظ غلیظ او متقین فيها تکل غلی الفائق په اریکو باندې اریکا اکثری فی الحجته کټ دې په ډولې لکه سره د چا وادي کنه چې مدینه چې وادي په ډولې کنه دا نه غلا سره چې په وادي کې دا رنګ یو قسم ډولې په ډولې کې روان دي وضرب له بیان کوي خلق ته چاته هغه ایماندار چې الله تبا او بیګا بیانې مثلا یو مثال نکه زر بیان ته ویل شي نو مثلا مفعول شو او دې بدل اکه زر په مان ګرځول شي نو دې مفعول او ګر شو مثلا مفعول ثاني شو وګرځو د امیر پر مثال وګرځو د امیر پر بصري مثال او دا غسل څوک دا فرض کړی شوی دی او څوک نه واقعات دي څوک دا واقعات دي د تنورونه یو کافر او یو فتوسو بل کثیر مؤمنو یو دا الله په لار کې مخکې او بل کافر د دنیا په کار مشهور نو قصه نه تلکې من اعناب د اقسام د انګور وحففناهما او ګورا چې زمونږ د دوه هم چاپیر کړین د دوه بغونه بنا خلین کریم چاپیر درې داونه کریم اگر دوی موږ په مزوار کې زرعن فصل هم پکې کجوري هم پکې انګور دي هم پکې فصلونه دي هغه به باغ دی دا هغه به باغ دی دا هغه باغ نه د انګور باغ چاپی رتین کوي د ریبل نه او بل څه په نیمه کې پتی غنم جوړو بس کې کړه دا دا کله جنتین والا باغونه اتت اتت کلها په دې پوښي ورکوي خپل نیمه او سوف انا اکثر منك مالا زما رضيات سره په اعتبار د مال واحد دنيا من نفر په اعتبار خادمانو یا د بچو سره او دا په کوم وخت وو هو يحاول او دا یو سره د خپل څه خبرې په محاوره محاوره مراجعه حار يحور واپس کول کړه دا خبره خبره کوي سوال او جواب کوي وای خپل صاحب ته په داس حال کې چې دی یحاورو سوال او جواب کوي د خپل مرګ سره محاوره مراد الكلام من حال اذا رجع يراد الكلام چې دا الله شتواله نشتري الله یوازې نه دی قیامت نشتري ځکه نه کوي رساله زیات په اعتبار د مال سره او عاد دنیا من فرن په اعتبار تشمیر حشمن او اعوانا اسوق اولاد دي ودخل جنته خپل باغ ته ورتنش مجرد احوال کم کېږي او مجموعه کم کېږي او دواړه بابونه په اعتبار د علم جوړي یا یو څه کوي او په دې حال کې ظالم نفسي د زیاتې کوي د خپل ځان نفسي به کوي ځان هلاکت تسباري قال ما ظن ان تبي هذه نګرم چې دا باغ به هلاک شي هذه ابدا طول مر دا ښکار کړی چې نور فرق دی شي دلته مراد مکه طویل شي ډیر زمانہ او نه ګورم قیامت تر قیامت څنګه دی قیامت کوم دی کې کما د مساق پایم او قسم دې کې ته وش کنه لا وش کنه اکه چرته یي نو چې الله په دنیا کې خلق کوي قیامت کې نه راکې کنه چې په دنیا کې نازلین یې مرتب نازلین نه مې دلته مال دلته مال ته ولا ان او قسم دې کې ته واپس ما خپل بسته لکه څه چې دا جن خیر او بیا خبر دینا منقلبا په دې رجوع په بعد رجوع باندې غلې پوښي دا ولې چې په دنیا کې راکې خو زموږ سي حق غره زو حق دا نه مکنه ته خو د خسره مکنه کې راکې نو په قیامت هم د قسم کنه قال صاحب صاحب تقول محاول اغم بسرا سوال جواب کی محاولت سوال جواب کی اکفرت بالذی خلق من تراب تجی قیامت نه راځي هغه راځي ته نه دي ته انکار کې دا قیامت نه پیدا کړي خاور نه په دبا اصل سره او بیا د ماضی اول نه خدا ته بیا ماده قریبا متخره اصل متو واقع لا دې ته برابر سره څه دا نه لكنه الله رب زما د باغ قاتلو یا د اوبو یا د پردیو هیڅ حق چې مزه کړ الله یې دوش او الله قد ذات يقوم باحتكا واقرار بان ما تسرك من عمارتها وتدبير امرها داخل الله ممدد دلته روایت پیش کړي احمد النبي ورته وې دا خداني بدرت دې دا وینا وکړي لا قوت الا بالله بل ځای پیش کوي ابو یعلا بن عثمان عم الله على عبد بن عمر او دا وی نو الله تعالی پتر کوي دا یو دم دی کله چا په خپل ځان باندې په خپل پټي کوټه په خپل بچو په خپل مال دولت باندې د بد نظر خطروي نو دا کلمات دی وای د ځان نه خطروي کده بد ونقل الذي ان مالكا اسلم بآياته على استحباب ما تزمت من الذكر لكل من دخل منزله عروه دنه د شوق په مال منشي وجبو او دخل حيات مقداري وقال ما شاء الله او په هم کېږي د بعض روایتنا استجاب دي قول چې کوم شی د لخون ورکه د دې کده بل د په وخت کې دا وجه ان ترانه کته تمایي د کوم ستانه په اعتبار د مال ورسره په آثار اکثر خلق په خپل مکانات باندې ماشاء الله لیکل نو کوایو ماشاء الله ما وصله څنګه الذي شاء الله یا امر الله ان شاء الله قال تو تقول ما شاء الله ما منات يكنا ما شاء الله دا مقام دا الله اراده نه ده لکه چې ټول حرام مال کن ما شاء الله تمام فيك بیا بیا ورو سره شي بیا به کوی جوړه خو څه بکی کینو نو هیتا کې راواتل څه بسمره په ملي د دې په صلیبان فاصبح ورته يقلب كفيه بدلول را بدلول اړول را اړول تقليب الكفين اړول را اړول دا چل دا چل کو تلې پوشي ايوب دې بطن كل ما ثم يعود ينو حتى يظهر يبدو ظهر كل دا د شکر بیا د شاته ښکار شي دا دا چل کوي علامه انت قبی ارمان دې چې بلګ هما دوه سونه دوه زرګونه پیسې ډولې علامه انت قبیها هغه چې خطر دی بار او حالت بار څه وکړه خالد غوزیدل وی دا انګور په ایمان کې او کلی په پاتې ځوی او خاوی خاوی خالی ته ویل شي ولم تكن له فئه هغه چې زما مرګي دی هغه شي نشته دا غره پاره کا زما مرګ کوي وما كان مدلل الى سره منتصرا ځان بچ کوونکې ممتنعان د ځان مدد کوونکې هنالك فدق حالت کې دا حالت د هلاکت راشي الولايه اختيارات النصره لله مدد ته الله دا وخت ډول د بل شامل دغه دی وخت کې د استراحه حالت راغی او الله خله په اعتبار د بدل او خله په اعتبار د عقبا او انجام د خپل دوستان وضرب لهم بیان کړي خلق دا حال د دنیا دا دنیا ډیره خسته کوي ډیره خسته خو ډیره ډیره ختمي کې دوکه کوي په مو واذكر لهم ما يشبهها في زهرتها ونزارتها وسن سوالها لئلا يقتروا بها ولا يلووا الارض سبحان قيامتنا مخنا عليه کما ان دا اوسو د دې خلقو د پاره مثال دی کما ان اصل کې مشبہ به سره باغ غیاغان خدغه باغ لري لپاره ومشتره هڅشته او دغه باغ بیا وچی دا ټول د دې ما قبل د ما بعد مشبہ دي د مجموعینه په شان ته وو چې دا رنگین د تر اسمان بل ما د هر چاوي بچی د چاوي د چاوي حاجت په باندې کوله کی نو مال او دامن خایف د دنیا دی والباقیات الصالحات هغه اعمال چې باقی پاتې کیږي او خج دا غره په نظر استابه باقیات الصالحات ته وایي یو روایت پیش کوا سعید بن منصور احمد بن جعلی بن جلیل جبی حاتم بن مغیر حاکم صحا باقی صالحات جو دی روایت سی التکبیر والتحریر والتسبیح والتحمید لا حول عقل بل روایت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ پدې پوښي دا پکې وای بل روایت پنځه منځه بل روایت اعمال صالح حسنات ودا خبادي كل ما ذكرت تقريبا يوم الثالث ذکر ذکر ترکتن دا پکی دی دا پکی حسر مکوا نو باقی و تدکو داغی ثواب پاتی کی اغا اعمال چه باقی پاتی کی او نیک دی دا غربی پنس طرف سبانی پا اخیرت کی سوالن دا اعتبار دا بدل خیر غربی عمل پا اعتبار دا امید دا دیت نیت ساتی خبر اوس په کار دی الله مو د حاصل په وسوي ځکه قانون د لا مجاره دی او لا مجاره چې لیکل کیږي متصل لیکل کیږي خدا چون کې بیا د امام کی دا خبر ده باقي لشيري هم دقه سبيلك ولا مجرر سمت الامام مفصوله نتبعهم وانت تعلم چې اسم عثماني په دې متبع ولا يقاس عليه د عثمان بن عفان چې قرآن نقل شوی دی هغه متبع دی او پاره به نه قیاس کې او قریب به چې وجه معلومه نه کی نو په کې شته سوق په ما من وقفك ما لهذا الكتاب سر به ختمه دی لا يغادر سبيلة ولا خبرا ولا كبت إلا أحفاد كل جمع كريم بعض خلق مباحات هم پکې وي زیات کټ شي اسو کو شي نه مباحات دی او بیا هم هغه شی چې دی امر په دنیا کې حاضره او زیاتې نه کړستا احدن په یو کار وایس قلنا هغه وخت هم یاد کا چې موږ په رښتو ته سجده وکړه آدم ته ټول سجده وکړه مګر یې سنت کان من الجن کم خلق چې ابلیس ته پیرانو ده دایې پښې کان من الجن او چې کوم خلک کوي فرشته دا نو کان الجن فعلا اگر ذاتن خو دې پیرې نو خو د عمل په لحاظ سره راځي کان الجن فعلا او چا به کې بیزایي غیر شته تفاصیل مطالعه کنه پکې خبر شته یو قسم فرشته دي چې هغه هم جن دي او هم فرشتي دا جن او د فرق کوم چې هم خصوص من وجه دي نو کله به دواړي کله به یو بل باندې بل باندې دا مختلف قسم خبر دي ففسقان ربينا فرماني د حکم دربنا فخرج عن طاعتي سبحانه فسق هو عن طاعته افات تتخذون ولا تاسو ګرځوي بلا وجود بچو دلرا اولیاء دوستان سوا د الله دلته نقل کې بچي مشتري حالب چې راشي بس مان پیدا کوم ځمکه تاسو به حاضر شي ولا خلق انفسهم او ان به حالف پیدا شي د ځان ته چې ما دی وای دا کول راځي تاسو حاضر شي دا نشي وما كنتم من مدو متخذ المذلين غرزون چې د ګمراه کوونکو عذابا مددګارانو یو سره خلق ګمراه کوي دا غنه مدد نه خلما دا پکې ورسوا چې ځا گمراه کون کې د مددگار نه جوړي دا پکې نور خبرې وصل بها چې پکار نه ده چې مدد حاصل کی پکاتر یعنی د دین په معاملات خو باندې کو ک جهاد الكفار وقتال البغي جهاد دخایو نو کافر بدن وایي اهل بغي ته بواز نه کی جنگ کې نه وي نه بکی او چې مجبور شي خو بیا کینه ضرورت او مزورات پته نه لشي د مولانا عبد الرحیم سے یو خبر راتی دی یو زمانہ هم د سعودي خلاف عرب او د سعودي ګره کنه پس دا زړه خبر ټول مې نه غلطي فقیر یم او هم یې دا زما غل دا چې خپل خپل مسلک زمو په تمام دنیا کې خو حکومت دې د سعودي اسلامي نه غلطه پکې دی مې او ته خبر څه شي بیا مې د جمعتونو په کلو کې په علاقو کې اکثر څوم جوړي دا قرآن تاسو ته پېلې نه اکثر کم دي کې رچان راځي د حدیث د کتابونو څوک چاپي نو کم از کم دومره خو غواړي چې دوه فرق خلقو کنه نو ته به د صدام په حمایت کې راپورته شو صدام پیژنې صدام حسین د حسین سره د هر وهي صدام هغه ورته نه څه شي کوي د حسین سره شي کوي نو ته د حمایت کې راپورته کېږي او د دین او بیا د تفسیر سره راځي د حمایت راپورته کېږي دا شانتي خبره ده د سره د تفسیر سره په هر ځای سره بچي با خپل پیژنې کمانوس د با پاتې مسوتاس کتلې د شام حکومت د عراق حکومت دا باس باس ته وي زمون د پاره چې انسان پکاره چې منځونه کوي هغه روجي نشي حاجونه کوي په درسه کوي موږ له زمیندار پکار دی موږ له نوکر پکار دی موږ له کارخانو کار کوي موږ له سره څه کوو منځونه کوي دا غالي منسوب تاسو یا تر عرفات ته نه نه د فلسطین مشر وضو کی يهودي دی وی عیسائی خو دې وطن بشین دی تاسو خبرې مو په یا تر عرفات ته بس تاسو او یا صدام یا ستو یو ته مصلاح الدین ایوبی دی دې نه خبر نه کړ بار تقدیر پیغمبر خدا فرمایي نزل الله امران الله دې هغه سره مختر تا ذکر په دې پوښي سمع مقال دې زما خبري واوري او چې د افغانستان په متعلق یو څوک کی ویلي طالبان په اړه کې اته شي نو د صدام ما تقدیر دا چې کله په جوش کې راشي نه جوش نه رسي جوش سره لکه شنه هوش کې استعمال وای ښا دا خبره مکه وای چې بس خرڅ راضي او بیا نو دا خو بدل کوي مخه زما په نیمه سعودي خره مال تاخي یو پرسنت راکړي نو خدای نو ولې خدای نو مې کمه کوم قران چاپی کړ حدیثونه خو جاپوي کنه چې موږ خو جوړې کنه د کدان ته څه خیر غواړي دا ته ماته خیر دا ته شي ګټي موږ خبره وکړي دا شانتي د شانتي احتیاط او د دې احتیاط او خیال ساتي او د دې خپل سوچ د فکر خپل برابر کیا کوي د چا تابع کوي مخه خپل سوچ باندې خبره کوي او دا څه چې پلان کې کاکا وایي پلان کې کاکا خبر پیدا په دې پوښي من کل مثل نو مثل من کل مثل خو دې هر څه او د انسان اکثر شیئین زیاد د ټول اشیاء نه جدل په اعتبار د بحث خپل ځان د بچاو د فاره جدل باندې کول شی لري یا تاتانه الجدل جدل المنازعه بحث مفاد القول دلته یو حدیث راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی ته وینا کوي فاطمه ته د چربان می نه کوي الا تقول یا رسول الله انما قسنا بالله دا الله خو غش ورته کوي فنصرفا او دا انسان د خپل ځان د بچاو لپاره اکثر بحثونه کوي وما ما الناس ايمنون نه بندون کې خلق لرا د ایمان نه چې راشد هدایت او بخشي غوړي خپل خپل الا مگر دا معنی دي نو منع دا کافرات معنی کیش یا څه شی معنی دي د ایمان د خلقونه چې راشد هدایت او بخشي غوړي خپل رب توبه باندې الا ان تاتي مگر چې راشي هدایت ما منعهم ذلك الا طلب هدایت الدنيا مگر چې راځي ته عادت مخکنو یې دي ته پر معنی ایمان سره دي دا غواړي چې هلاکت دې راشي په دنیا کې او یا چې تعالی قبول المخامخ او نری ګمنګا پیغمبران مرسلین وما نسل المرسلین قومي لتا په یو حالت کې الا مشین مگر په دغه چې خوش خبرون کوي ایماندار ته ثواب یې راوړي او بحث کې کاټن په باطل باندې یتحزو به الحق لری کی په دې حق ځای کی واتخذوا آیاتی ګرځول دي آیتونه زمونږه وما انزل هر آیتونه هغه خبر چې په خلک ګرځول دي عذابونه خو ځوان خندا کړی شي سو غږ ظالم دا چې چې سب چې رب احکام در باندې دی راځي خپل په اړه راځه ولکه ما قدمت دا هیڅ مخکې چې کړی دي موږ ګرځول دي په دې باندې باندې اکیل نه څنګه سرغي اي يفقهو جزان کې وو کې په موږ کې وقرن درنواله اکتی بل هدایت تا فلا یهتدو اذن ابدا نو پدی وقت بلی هدایت تا بیاوی او رستا بخون که ده او خون دلوی رحمت ده رب الكرم غفور ذو الرحمة بے انتہا رحمت لري او بخشش انتہا لري اکمیل الله پاک بما کتبو پاگی چه خلقو کولی بما كسبوا ايه فعلوا وكسب الاشعري لا تفهم العرب اوس بیا په شری مدد کوي د قسم معنا اړي سکي د انسان سره طاقت ته ک الله نه کړي د وکړو نور څه کړی نه دي دا داخلك نه کوي انسان ته کړی بعد تقدیر مخکې څنګه انسان سره طاقت شته اوس تاغي نه پس بل خبره کوم وإذ قال موسى موسى عليه السلام په بار کې قصه نقل کوي او دا ډیر ناشنا غوندي واقعا ده او په دې کې ډېری مسلې احادیث ګرادي چې کله بخاری کتاب العلم ولې نو کله د حضرت عبد الله بن عباس او د یو بل صحابي من کې اختلافات په دې کې دا حدیث راغلی کله کله پکې د بل چا خبر بدري واقع بهر تبدیو موسی علی السلام یو ځل تقریر او دې خسته تقریر چا تاسو کو ستانه غت عالم شته وینا نو الله یو دل نشته دي ته څنګه خبره کوي نو کم ځای کې دی قال قلت لابن عباس يوم بكالي دانو یو سره زوی د خدالا د کعب الاحبار د خل زوی نه لغ پر کټېری سو ګوراري ځان کوي چې موسی عليه السلام د خضر السلام خواله سره وي دا موسی غنه دا بل موسی د موسی څخه خپل پیغمبر دی هغه ځای خريب کړ اي کذب عدل دا خدای دشمن غلط خبرې کوي دې حدیث طویل ذکر کو تاکي خبرو کوي رسول الله دا نه چې موسی د بنی اسرائیل او دې انکار تا دا د کتاب ته او څو محدثین مورخین تفسیر دا موسی غنه وتوقب کبیمنی او تسلیم نو وتخذر مستقیم لکه چې موسی د عمران دا نو له سوال قسم دا خبره چې پیغمبر زموږ غره دا وخت پیغمبر له پیغمبر نه دی غره نو ته په هغه کې نور خبرې په تمثيل وګت بحث لیکن په احادیث کې دا خبر شته نو په دې کې مونږه امام بخاری سفر په وچوبه کې کوي نو وايي موسی ته سفر په مېرود کې په دریاب کې وای دا ته عالم غټ عالمین هم سفر کولای شي په علم پسې وای هم کولای شي دا نو تاسو کې څوک عالم دی الله لوی عالم دی دا بنوي چې زغت عالم ما دا ټول قصې د دې حدیث نه امام بخاری نقل کوي او سبق دې بابونه دې او دا هم کوښښ کوي نو خپل پتا ده خپل خادم ته جوشاد لا ابرحو زن زائل کېګما حتا چې ورسېګما مجبل بحرین زید غونډې دوه دریابونه او نسبت نسيان دورتا جمهور کړل اي نسي حال حوتهما یو حالت د حوت چې راوا چې شته کوي شي او بل فقط ژوند شي راځي اسو ګل ځوان نه هیر شي او د حیات څوک وي د غوګو ګره شلو لیکن په دې کې نشي سکل شي او نشي فتق غبیله ونی والهغه مهی خپل لار په دریا کې ستربن سورنګو مسلکان کستره دي څنګه دي کستره هو النفق ام څه کوي حوتي جذب الماء فصار عليه مثل الطاع اذا طاق شان شي فلما جاونا چې دوه تیر شو دا دغه مجبور البحرين چرته لاله کنه ما دلته دلته جندې شو درګه کی روان اسکندر بشیر ته وسه نو قال فتاویل خپل خادم ته آتنا غدان را سبا روپی لقد لقينا خامقا ملسمغا نسبا تلتوبتا من سفر دوجه سفر من هذا الذي سفر هو هو يمشو دی وایچ الله نو یې کول چې کم یا کې مجبور باندې او بوینه وکړ لكن وقتل الله تعالی کې کار حکمت په حدود لیت او تاب وقتل چې ما هي وته شي قال ارئت هو تنبه پیدا شو وما انسان من الشیطان زمانه هغه مگر شیطان وسوفي شوږي چې بګین پاتش ولا کور می پاتش شو هغه سوچونه و زمانه خبرې شو اسو کو مشال اسلام ډېر غټ غټ مشاهدین معجزات کړې دا وره خبره کومه غټ نه کار کړې اوس دا چې وسوسه کوي موسی عليه السلام پیغمبر نه خو جمله څه په یو او که پیغمبر شي نو بیا خو شیطان وسوسه نه کوي نو بیا به وایي دا غلط شي نسبت پچا ته کوي دا کار شیطان اگر ذکر الله نو نه یې ته زمان در مگر شیطان ان اذكره د بیهونه بدل شي یا کم تا اول ول دی مهین دار خپل فضل یاتی عجبا ناشنا ناشنا خدای مې د باندې زمون د باندې ناشنا نور په اقوال آتینا رحمت من عندنا ولکه په تم رحمت خپل طرفنا وعلمنا من لدنا رشدا او تعلیم کړی دا ته موږ خودنه کړی د خپل طرفنا نه غلا او هم خودلې و نو په دې کې تفسیری روحمانی ډېر غټ بحث کړی خبره پوه شي د درې پانی په دې بحث ته چې خضر علی السلام پیغمبر دی او کنه یو خبره پیغمبر دې نو اوس ژوندې دې او کنن دا بل بس اقوال خپل جمهور سوي انه نبي ولا سبي رسول سوق رسول له سوق ولي وای بشری و جماعت بشری او عالم تر شوی دی شاعت مذهب صوفي مزاج دی یو چې کتاب نشه رساله بشری مثلا والمنصور مع الجمهور اکثر طریقه دی اوس یو اختلاف شو او څنګه خلاف پیغمبر دی خلاف ژوند دی دی کنده جماعت وی انه ليس بحي اليوم تاسو د بخاری د دره او د الیاس هغه څنګه ولای شي پیغمبر خدا وی نشتی ژوند یو د درې دلایل پیش کو زه یو خبره کوم او سما خبره به قرآن نه ښه او سما خبره به حدیث نه او ایمان راته نه راوړي وراجح به ورته وي ما چې دا زما په راجح ده او دا بل خبره پکې هم ممکنه ده په دې پوښوي دا حناف مذهب حق دی او د شوافی مذهب باطل دی څنګه وایي او د شوافی مذهب حق دی او د حناف مذهب غلط دی څه وایي زمونږ دا ټیک دی غره دی او کې دې شي نه غره دغه څه وایا خدامه زموږ حق دی او د اکبر کو په غلط لار شي کله چې خبرې کین بیا په لوري مولانه باندې کړه راځي امام نووي حضرت اسلام باندې وي وای نه کوي ابن الصلاح وي باندې وي وای نه کوي کوشيري وي باندې وي وای نه کوي ابن لغت کوم دی مولا الخارون وای نه کوي کنه نه ټول په لوري کنه دا پس بس په ورسوه نو چې په دا قسم خمق خبره ونه کیږي راجح خبر وایا مرجوح وایا خدا ونه چې زما د حق ده او دا بل غوړې غنه زما په خاطر شي زما په باندې هم وفات او دلایل کې ده په دې بخاری کې حدیثونه په دې مشکات کې نقل دي په مسلم کې نقل دي دا شپه یاد لري د وفات نه قبل پیغمبر خدای نشمت دا شپه یاد لري دا خلق چې کوم په دې ځکه موجود دی کنه نو سل کار پکې دا بیا وایو الله د ټول پیغمبرانو وعده اخذ الله ميثاقا النبي لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا به ولا تؤمنوا چې د پیغمبر ایمان دراوي نو خیر ته پیغمبر دی هر څه مسره اوته نګیا له پیغمبر یا پیغمبر امتی نو دې لازمان د پیغمبر خدا خپل راځي او په بدر کې به شاملېږي او هوت کې به شاملېږي شامل کم دې نو تاسو کې راوخه کم خلق جوابونه کوي نو غي دا کم خلق د امت نه لري دغه مراد دي دې په یو کې په دریاب کې جوابونه کوي دا پکې کوم هغه خلاف او صحیح البخاري او مسلم هغه څنګه سپوي لا يبقى رسميات من كل يوم ولا يجي سي مسلمين قبل وجود ما من مسلم موضوع يتي الهم يصلي وهو يومئذ حياه دا وسوسه شیطان کې یو سره ژوندې دی دې پسې دارنګه په بحر کې شرف الدین ابن عبد الله محمد الفرد مرسین هم قول له وفات دی ابن الجوزی د الموسانا د ابراهیم اسحاق الحلبینا نقل کوي قاضي ابو علا موت نقل کوي د باج صحابه د محمد اسلام نه او سمع او د شیخ قادر او د پسن په معنی کې شامل دي نه په جمع کې نه په جواب درته والذي نفسي به لو كان موسى حي ما وصلكم موسى جمله او دا يقول الله مساق ثم قالوا عندنا المعقول وجود عقيات بیا نقل دې دلایل وای چې کوم خلک ګوندې وای دا غي هم دلایل دي ها نو یو دار قطنی فی افراد ابن عساکر الزحاق ابن عباس بل ابن عساکر بیا بل اخذ الخطیب بیا بل صالبی ابن عباس بل تنظم اخذ الحاکم اخذ ابن عساکر اخذ ابن عساکر بل بیا تنظم بیا شپدم بیا وم بیا التب او بیا پسې نو روان دی روان دی روان دی یو څو پانی وایا اخر کې په دې درې سو صفه باندې بل جمله کار شتا تا دلایل د طریقانو او استدلال د چې په خاطر باندې اوس بدن دی دا بحث دی اخر کې معلومیږي او د سړی نه یې جنا چې پلان کې موږ څه وایو هیڅ کله حد یو خدمت او یو دغه عادت وسم په دې بوجو عالی چې وایي لا تنزل من قال انزل ما قال فاستق قبلك بعد الوقوع لا وانزل قواك فضل الطرفين مالي وما لها وما عليها ثم عمل بما فيك او زئینا به خلقو بل کړي زمانه کې مسما کوي چې صوفیان خلاف کوي او خبر کوي دا غلط ته دا عقیده خرابه دا عقیده ذاتی ذات یا ټول صوفیانو او دې نه فهم کیږي چې کوم شی د شرعي نه مانی عقلي او دا نه مانی او هو الذي اجره هذا چې د شرعي او عقلي قائل نه کنه دغه قائل نه او په دې ذهاب او وی اقول واسال الله تعالی يوفقني واياك لذلك خلاصه دا چې ژوند دې لري دلائل د بل راوي ویلي او به یې چې د غټ څنګه ریږي نو خلک دې چې پلان کې وایي نو خو بیا نه وایي اکه دلائل باندې خبره کې نو زه سره مرګره مخه زمون دغه مسلک دی چې غزلان ته دی شي او که چاوي ژوند دی نو دا ګوره امکل ته ګوره دا وابي ته ګوره دا ګمراه ته ګوره دا قسم خبرې په سړي بند نه کوي ها هیڅ ډېر اختلافي مسلې دي لکه نوې سپتا استعید هغه تکي اصطلاح تا دالو ویان ته ګمراهان ویل شي علامه الدین عینی تا ابن حجر اسقلانی تا خو بیا خبره اکنه شي ویل نو غلې کینه ولا راځي حداله او هغه مرجوح زما په باندې کیف احتمالي دی نو خبره ده غسره او د کوبه د تاسو څنګه شل نرموم زما چې لاس بس لا كمان يوهم تاسو څه نرم شي دسه نو چې خبر به راشي او بس حق من ایمان او ایمان خبر خپل قرآن باندې ایمان په حدیث متواتر باندې او په نور خبر چاته مضبوط درایي دی وایي مثلا کنه بس خبرنا دی وش ولا پیغمبري ولم ورکړو وعلمناه تم تعلیم ورکړو من لدنا علما او تمیم په رحمتا للتعظیم لو علم لا حقت ما تاتن مرضی قال موسى خلق کړوګا بعض وی چې احکام د علم باطن او علم قد مخالف دی او بل نه دی زعم باطن عاطل فی الفاظ فاسد بل خبره مکو موسی علیہ السلام خلق کړوګا او زما چې کومه طریقه د دین دا په ظاهر ظاهر باندې په دې باندې عمل کوي د دې کیسه خوري خوري او قبل الله سلام ته خدای چې الله وتعالى بال خبر منکشف کړی دی موسی ته دی منکشف کړی چې کله بخاری وای په دې کې بدار شي اے موسی ته په یو علم چې الله ما تعلیم ورکړي او ته په یو علم ته الله تعلیم ورکړي مطلب زما ټول علم ستاسو ته حاصل ستاسو ته د څه څه وخت دی دوه بل ادم یو دا ټول خبر کړه او دا پکې هم یاد ده چې پکې روان څه وسره وایا روان دي په لارې باندې نو حدیث وایا مرغی رام چرچن د کشته په دی غاړه کې نه ته په دریا کې خلاق کړه تا کړو ټنګه دو ټنګي وهلي اے موسی ستا او زما دوار علم د دې ساس کې دی او د الله علم د دریا دی زما او ستا دوار علم دی ساس کې دی موسی علیہ السلام ته صبر ان شاء الله ما بیا مې کړه الله دې صبر کوو ولا اعصي لك امرا فبنا پروانکم استاد پر دی خبر په مدرسه کې داخله کما او د مدرسې چې کوم قواعد ضوابط دي دا غي قاعده مطابق به انجام ترما زه به دلته صبر کوم او خلاف ورزي باندې کوم ضوابط ومنه پوښتنه مدرسه کې داخلي نه اصلي لك امرا قال فإن توافريك زما تعبيشي فلا تسأل ناسي قولت خبرت تقول صفانك حتى تهري أهدي سألك چې بیان کوم سره لپاره پیدا کوم سره لپاره غنیو لاغی ذکر نه یاله چې ما درته نه ویل څه وګورې غږ نکې بس کلی خبره وروان فانطلق روان دي سوال دوه پښته یو کشته سوال لقد جئت خام خطر لكو یو شیان امر یو خبر دا امر داهیا منکر من امر الامر کسر الامر مخکې من یو امرنا مترفیها انت امر معنا کړو غت خبر یو شی دی امر چې لوی غت دی ډیر لوی دی لږ مصیبت دی تا تمانو وی الم اقول دا چې لکه ونه وی مانو وی تتنجه تا خپل زما ته تتنجه دلته په یو بل خبره کې چې غلام ځکه نه ماشوم ځکه نه دغه چوکمارې کولې په خبره پوښي غلاګان به کولې په غیر غلا دا په راځي دلته نقل کوي وقد نقل المحدثون کلمه طحاوی کې دراواغه تلا په طحاوی کې وګوره نتي بیا دې سکوتو دا فلقتی مقصود ته کوتو ناغم وشو اصل خبر دا هي کې شو بیتی وی چه خندق نو شوه نو سره به مکلفو که بالغ او کنا بالغ چه عقل و شعوری برابرو دقل بالغ نو که بالغ که تغییری نا غیر سویلی ام دا بالغ په خبره په شرط دوه کار شي خطا نشي وقد نقل ابن الحديثون كالبيقي في كتاب المعرفة أنه كان في شرينات ذلك الجلد وقال سبي قبل أحد ثم نسخا نو دا کې دې شي بالغ دې نه مو چې په دې ایمان درو په طرف بالغ دې کنا بالغ دې پاتې شي دا بالغ ذکر دې چې اقتل تنفسن دا بالغ تا قتل کې یو نس پاکو نو پاکو علي کې نه بالغ ولکه بالغ څه ګناه به کړی او بل څه ځکه بالغ دې بغیر نفسنا چې قتل خو نه وکړي ولکه قتل کې هغه قابل کړو او حال کې نه بالغ څه قتل کوي نو یو نه قتل کوي په هغه زمانه کې خنا بالغ قتل کېږي تا قتل کې یو نفس پاک د ګناهونو نه بے د قصاص کم خلق وې دا بالغ دی زکه بلا قصاص ویلې اګه دې نه بالغ وې دې قتل کړي او قصاص ثبت کړي شي جواب نشته چې بوخا بوخا با د نه بالغ نن قصاص شي حالا لما قلت وای خلیل اسلام تا ته مانی او دته وی لقب یو واکو دې لپاره چې تا زما وصف پر خو دې دا په زیات شي چې خو سره غوسه شي تا ته مانی وی ما نو وی مکیوی ما تا ته نو وی ته طاقت لري زما ته څنګه موسی علیہ السلام کومه تاسو کو دی شینه دا یو شی ناشنای پس ته دی فلا تصاحبني ما ممرګره کو قد بلغت من لدني خام خلصته عذرا بانيتا من قبلي ده طرف مزور دلته حدیث پیش کړي ته الله رحمت دې موسی علیہ السلام صبر کړو ډیر ناشنا ناشنا خبرې براوته او جواب د اذا هم نه دی جواب ورسره دی روان دي حتى جرى یو اهل د کلی ته اګي کله استطعامات دوی خلاو اهل هذا باشندگان د دې کلی او په دې کې بیا نقل کوي او بحث د سکین ته پوس کوي اذا اهلها صفت ته کدا د استما اهلها د قری صفت ته کدا اهل صفت ته او کشرت دا جواب دی نه نوځ د صفت ته د قریه بیا برازي ډوړې غواړي د پیغمبر ډوړې نو سوال څوک نه کوي دا څنګه وکړو دل توایي مل مستیا غواړي دا طلب تعمل اوجه زیا پتی دل ترازی روح المانی دق شانتی ابن تیمیہ په خپل کتاب کې هم نقل کړی دی دورې غختل مل مستیا مل وسیع حق نه دا حنابلو په مسلک هوس دا حق دی چې کوم المراشد په کلی باندې ډوړې بخا مخور کې دا حق دی دا نه پټه کړو ښه به خپل شعر روان او دا احناف مذهب کې شوافی په مذهب کې چې حالت د مخمسی وي نو مطالبه کولای شي ته ډوړې پاړي دا بیان دی ونه غواړي ان غریبان بدل یتنا یا رسمو استعما یو رسدا پا اشاره ته څنګه من دستانه مقوه په لږ لري د ډوړي یو کیسه پکې نقل کړی مخیاران دا غیر خندات نصابو یو خبر نقل کړی د دې کې خلک د آیات وره کنه شرمېده را وسنتا یا رسول الله دوم بستر والا خدا آیات بدل کا یعنی قریب دی غورځې دوتا او دی راځي وی عرب د بلا مثال نور کوي ښا نسوي يريد الرمح صدر ابي براي ويد بان دماء بني زمانه زوي د ابو برا سي تور زما او د بني عقي عقيس ويل نور حسان ان دهرا يلق شملي بجمال لزمان لهم زما زمانه ما په هو باندې راغلي کنه دا زمانه چې قصد احسان نو بیا به وایي چې لکه دې غاق دې دیوال له الله عقل ورکړي شعور ورکړي او دې مو خبرې کوي کوي ما وای ابو حیان شجر نقل بټیک نه څنګه دا وایي یو وخت شدید دی شاعر دی نه د مثلا واقف دی دا څنګه دا وایي بعد دا په شت چا وایي غوزي فاقامه من يهيكو مسحو بيدي فاقام دی ګورا ورود دا ستا مقصد ما سره کول نه کړه کار کول دیوار دی نه شو ستا مقصد دا چې بل څه به دریو دي کی اله به تاسو لازم یو سره تا کودا روان ما خام پر شل کول خلک ور کوي او په خور تلک ډاکټر ناشتي یو دمه ته وشي درې سوال بل شي دې څور نو ته بس چې دا ګور دی ته کوي هغه زمين کار لاس کو او واخا پورې اړمو هغه دې شو سلوي غسته نو ته په کار دې څه څه نو واخا پورې کوي مقصد کار دی ها ورد من الاستقرار مع رسول غرض غیر مستقبل ولا يدرس في الفائل وش دام پکې کېږي اسو کې پښتني برابر کو سو کې اسی برابر کو دا پکې شایي دي چې الکه د کیناستل دی خټي کړی دی غټ دیوال قال موسی صلی الله علیه وسلم کدی راغی لک تخص علی اجا پدی به پیسې غسل مزدوری به غستوا دا معلومه شوا چې مزدوری غسل نه روان دي ته روان دي خضر لا چې جوع والا مزدوری والا چې موږ خوراک او سکل خمیلا او شکل وی کریم علیہ السلام چې موږ محرومه د وکینا حادث ته او په دې مقصد شي باندې مسؤل شي تیم نشنه اعتراض موسی علیہ السلام ته خدمت هغه اعتراف بیني دا اعتراض د دې ته مخ کیلو چې کدا سره بیا وت نمبر دې کما لا تصاحبني قد بلغت من انت ما تنوي هذا هذا فراق لا صاحبنا یا دا کې دا وخت فراق د مستقمن کې خبر پوښي په دې وخت به من ځان لکی او سأنبتك خبرم تا بتاویل ما تتاویل دا خبرو یعنی په انجام دا خبرو په حقیقت دا غوړ تا خپل په غم لکین دو چې تا برداشت نکوله اما السفینه تو فکان کېشته چې ماش ته وړو دا د مسکینانو لپاره بیا په ګرازا مسکین ستوي اسم لري فقیر ستوي سخو لري شوافی وینا مسکین ستاوی سلری مسکین دی ستاوی فقیر دی سلری دا لګو څه خلری نه کیشته شته نو احنا باندې درال دی نو دا مسکین نه نری دا کیشته د دین نه دا چې په مزدوري باندې بل چې په مزدوري راوس کله په دا جو کله للترحمی دا مساکین قابل رحم دی پر ذکر نو مساکین دا دی نه خدای دې پر مساکین دوی چې مساکین نه دي قابل رحم دا په جوړونه کوي عمل کوي په دریاب کې يعمل فيها ويتعيشون په دې باندې پیسې اخلي فارقت عن عيبها اراده مو چې عيب پکې پیدا کړ ذات عيب من خلق غرق اول مقصد نه لري وكان وراء مخکې لبینا ملک ملک بادشاہ امامهم دوارا کا جمورستم کې دی شي او مخکې کې دی شي او بی ځایونه تنقل کوي او مخکې وسلوي بی ځای ورا اصل کې مقصد ورا یوي پټول د چې مضاف شي فاعل تا ناغه هو به فاعل شي مضاف له نو دا به د ورا کا جموسی دا به پټ شي اګه ما پوښ نه به پټ شي ویل به پټون کې شي او بهر ته د ورا ترجمه امامه مخکې او بادشاہ یاخذ بشي كل سفينه هر کشته دلته وته بیا لګو كل سفينه صالحه غصبا ولې کشته ورانه شي هم نسی نه بیا ورانه ته ساده دې اسمه نسی نه كل سفينه صالحه چې روغ موټي دلته د وبې نکاح په قرب کې داخلي غصبا فزو سرا دا غره کو خا کو خا دا غصبونه کو خا کو خام دي ګار ته وتویل شي دي ګار واما الغلام فكان ابوه مؤمنا مور پلار داغه مسلمان اپ پلار ته وای او مور ته وای نو تغلیب بعد واسه کا نو پلار تم پلار وایا او مور ته هم پلار وای ابواه مور پلار دواړه پلار دواړه پلان مؤمنین ایماندار یا خدا لار امور دوار په دې الګ ډیر مې ابه به غلط کارونه کوي او په دې غلط کوتنه مې دې ته کار بشي او یاد ده لوشي نو دیبا دیبا وتاینه چې کافر شرک دی به نه کافر دی دې نه باندې اکه باندې مجبور کوي فارتنا من ګرادو چې په یو څه کې لږ دې خره دي زکات په اعتبار د فاقې او د دین سره واقرب الدين رحمن په اعتبار د مهرباني سره دلته نه قال کړی چې الله ولا جنې وکړه او دا جنې نه بیا پیغمبر پیدا شو ابن ابي حارث المنذر بل روایت پیش کړی سولبی ادرکت یوسف بن متا فتزوجها نبی من انبیاء ولد نبی دی التا پیغمبر پیدا شي چاوی لا کړي او یا پیغمبر خو ځات یو په دغه مرګ نه پیغمبران نو چای الک ولا خدای افضلهما غلاما مؤمنا مثلهما یا جنې پیدا شو یا الک پیدا شو خوخه نو کم خلک یو بین نظیر په حمایت کې اړوي او زمانه داسې وو چې وګوره کنه دا الک نه خو جنې خي لا ول غلا جنې وا کالک دا بحث پکې دی او چې جنې شي بیا په هغه شون دعا جنې په خیمه او کړه دا دلایل دي خلک وایي کم کم ځای شروع کی په خبره پوه شي بوخا بوخا پکې دا دلایل خو کوي تاسو نه ریډوم نه اوردل چرتا استخبارات هم لیکتلی کدا مول ګورت الک نه جنې خشوا چې هغه الک نه جنې خشوا هغه جنې خشوا اوس دا کولې کوم نه هبه تاسو دغه بوتل کې شربت ته ما اوس کو خوګ دی دا بلد خوګ هر کی دا دی پکان غلامه تبع الکان نمونیم کتی اکرم السلام پکی دی والله والله یتیمه دی دوار مبال فی المدینه دی خار کی اولاد د دین کنز اللهم خزانه دوار مال دی مطلوس را اسپی کما اخذ البخاری فی تاریخ و تنوی الاخر یا ولکه کان خوش نه ما كان على خيه زكاة ورحي زكاة ورحي دا ته معلومه شوه چې پلار صالح وي نو خلق یفیر العنایت بالابناء دا پیدا کوي چې داغه د زویا مون هم قدر کول پکار دي نو ثابت شوه چې پلار خسره وي نو زمونو قدر به هم ته په نور واقع شو وکړه حسن بن علی بعد خوایته په کلام کې د مسکی اغه لکان الله څخه ساتلی اذا پلار په کلا سره زما پلار او نکو دا غنه خو خارجي الله تاسو ته مخسنی دا خو جګړه فارد ربك اذا ذكر رفستا اي يبلغ اشدهما چې برسي دا دوړ په خپل عمر ته او بس خپل خزانه او دا کار ولي کوي رحمتا من ربك اراد اجر رحمت ځان ترستا وما فعلت نبي دا ما په خپل اختیار نه کړې دل څوري ان رايي او اجتهادي دا غل دي متسيب يعني خلق واي يا پیغمبر دي